استاد دوی پوښتنه کوي وایي که د یو معتکي په پلار یا ورور یا بل قریب مړ شي په کور کې که څوک لري څه حکم دي او که څوک نه لري یعنې دی کولی شي چې ادري او لمانځه ته ورته لاړ شي او که نه حضراتو لمانځه ته نه شي تلای و ادري ته نه شي تلای نور قوم نور دغه مسلمانان شته هغه به خدمت ته دا میت وکړي که داسې وي چې دی ورسره ځي نو هغه اعتکاف مسنون دی د مابین ولاړ حضراتو امام صاحب مبارک فرمایي وایي معتکف د نفلي اوداسه دپاره به نه وځي هغه فرضي اودس چې وخت د لمانځه دی او اودس نه لري خو مجبور یې حتما به وځي نفلی اوداسو ته نشي وتلی لکن هو د ضرورت په خاطر د هغه جوابي چای په خاطر دی وتلی شي د باندې چې اووتی بیا په هغه لاره نفلي اودس هم تازه کولی شي مستقل استقلالا نفلي اوداسو ته به نه وځي حتی که معتکف دننه مسجد کې وي او د باندې په دایره کې د جنازې لمونځ قائم سي دغه معتکف نشي راوتای چې دغه د جنازې په لمانځه کې د شراکت وي لکن هو که داسې وو چې دی اوداسه ته راوتلی وو هغه اودس چې دی اجازه ولري اودس یې تازه کړي دلته د لمونځ د جنازې اقامت یې اوس یعنې ودرېدی دغه دی برپایه کاول په دغه ځړي کې بیا دی کولای شي چې دی شراکت ورسره وکړي خو استقلالا به نه راوځي نو که دا سړی غواړي چې اعتکاف رقم او پر هغه مسنونه طریقه نو ادرې ته د دې خپل قریب نشي تلای او که په کور کې هیڅوک نه لري دی غواړي چې دا اعتکاف ګر سره پرېږدم نو اعتکاف دې پرېږدي بیا دې ولاړ شي اعتکاف نو پاتې شو هغه مات شو آینده دپاره قضا بیا نه لري والسلام